د خلافت غږ راډیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درنو اوریدونکو زمونږ یو ملګری د خلافت مختلفو سیمو ته تللی د عوامو سره یې خبرې اترې کړې دي هغه دروغ او اوازې چې د خلافت مجاهدینو په خلاف باندې غربي رسنۍ او کفرپالې رسنۍ خپروي د دې د وضاحت لپاره تللی دی، د خلکو سره یې خبرې کړې دي. راځئ تاسو ټولو ته دعوت درکوو چې د عوامو خبرې واورئ چې دوی د خلافت د مجاهدینو په اړه څه وایي، د خلافت مجاهدینو دوی سره واقعاً ظلم او زیاتی کړی او که نه؟ راځئ چې د عوامو خبرې واورو او د خلافت د مجاهدینو د خویو او اخلاقو او د کارنامو نه تاسو خبر شئ. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو، سلامونه او نېکې هیلې مو! منئ، هیله ده چې تاسې به روغ جوړ یاستئ. قدرمنو اورېدونکو، زه د یو بابا تر څنګ ولاړ یم، دې سره غږېږم چې دې باندې، ډیر زیات عمر تیر شوی دی اوس چې دغه خلافت نوی رامنځته شو الله جل جلاله موږ باندې احسان وکړ او خلافت یې موږ ته راکړ په دې اړه موږ دې سره وغږیږو چې د خلافت د مجاهدینو وضعیت دوی سره څنګه دی رویه یې دوی سره څنګه ده کاکا به دا مجاهدین لیدلي او د دې نه وړاندې چې کوم تنظیمونه وو په هغې به هم دا ډیر ښه خبرې په دې ټولو به سره خبرې کوو السلام علیکم کاکا جانه. وعلیکم سلام خلافت اسلامي ډیر ښه خلک دي موږ ته هیڅ بد نه دي رسولي او موږ سره ښه رویه کار کوي او موږ کوم بد نه دي ترې لیدلي. ډیر ښه خلک دی او بیخی ډیر کامیابی په دغه باندې روان دی. اسلام خلاف خو به یې کوم عمل نه کړی کنه. نه نه مونږ په یو شي نه یو پیدلي. سپین ږیرو ته ځوانانو ته ټول مسلمانانو ته دې پیغام څه دی؟ نو دا پیغام ده چې بس خپل کار او ژوند کاندې او په دغه کې دا کار مه لري په بعضې شوې کې دا کار مه لري چې د اسلامي خلافت د مجاهدو مخالفت ته مه کاندې او دغه مشوره ده زمونږ نور څه خبره نشته. ډیره زیاته مننه کاکا جانه. قدرمنو اورېدونکو زه د شینوارو ولسوالۍ پېښې سیمې ته راغلی یم. پېښې بازار کې شتون لرم او دلته ماشاءالله عوام او کلیوال ډېر زیات خوشحاله دي د خلافت د مجاهدینو څخه. زه اوس د یو ځوان سره ولاړ یم دې سره به وغږېږم چې د خلافت د مجاهدینو څخه یې غوښتنې څه دي او دلته د خلافت د مجاهدینو وضعیت دوی سره څنګه دی؟ دا ټولې پوښتنې به زه له دې څخه وکړم. لومړی خو السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه. تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله خیر خیره دی. تاسو ښه یاستئ؟ خوشحاله اوسې که په پیل کې راته وې څه کاروبار کې خپل دکاندار یم دکانداری کوم دا ډیره ښه ده څنګه په اقتصادي برخه کې دې څه بدلون راغلی کنه د دکاندارۍ په خوا په څیر ولې نه ډیر بدلون راغلی ده یعنی ګټه دې زیاته شوې ده کنه الحمدلله خلافت راغلی کنه الحمدلله خلافت چې راشي ان شاء الله سهولتونه او هغه امکانات هر څه برابرېږي ان شاء الله نو که په پیل کې راته ویل چې د خلافت مجاهدین ګرځي ته چې دکاندار مې ستانه خو کله داسې یو شی په قرض خو به درنه وړی نه دلته خو د خلافت نه مخکې پخوا نور تنظیمونه وو، هغوی چې دلته شتون لره، د هغوی کارونه څنګه وو، د اسلام په برخه کې څه کارونه به یې کول، ستاسو سره یې وضعیت څنګه وو، د هغوی په څه شي باندې خپل یعنې څه کارونه به هغوی تر سره کول په دغه سیمه کې؟ هغه خو دا خبره وه چې خبره دومره وه چې شرین دغه لږ پکې کم وو که نه، لمانځه ته خلک رابلل او امر معروف کار چې وکړي دا دغه نه وو کېدلي. نو دلته د امر بالمعروف شعبه خو ان شاء الله فعاله ده قضا شته څارنوالي شته که چیرته مجاهدین تاسو سره زیاتی وکړي ظلم زیاتی وکړي تاسو په دغه حال کې څه کوئ مونږه د خپل دغه هغه مسول د ورزو کوم دي ساحې دغه چې قضا موجوده دلته قضا لزو او پیشنهاد خپل پیشنهاد کوو ته هغه بس مجاهد بیا تحقیق ان شاء الله نو اکثره خلک دا واضح خوري په خار کې یا په نورو سیمو کې چې دا خلافت مجاهدین نه لیدلي د حقیقت نه خبر نه وي، هغوی وایي چې دغه کلیوال خلکو نه ډوډۍ په زوره خوري، په زوره پرې ډوډۍ راوباسي، حتی تر دې چې د کورونو نه شړي او د دوکاندارانو نه سودا په زوره وړي، دا واقعیت دی که نه داسې چټیات دي؟ تېره ورځ دلته بمبار وشو، نه پوهېږم چې په کومه کوم ځای کې وشو خو په همدغه سیمه کې وشو. د هغې بمبار په بمبار چې کله وشو په هغې کې مجاهدین شهیدان وو که عوامو تلفات ډېر اوښت وو لله الحمد موږ خو چې کله رپورټ برابر کړ نو الحمدلله یو مجاهد ته هم ضرر نه و رسېدلی نقصان نه و رسېدلی خو عوامو ته خو په دې سیمه کې کوم نقصان نه دی رسېدلی په دې بمبار کې الحمدلله هېڅ بیخي زیان نه دی رسېدلی غرو سرونه ولګېده د غرو سرونه ولګېده دلته چې خط کې مجاهدین پراته دي کله چې جنګ شروع شي هغه حکومت چې توپونه دي ښورولي کلي طرف ته کلیوال ته په هغه توپونو به کې تلفات اړیږي که نه؟ خامخا تلفات اړي کورونه لګي ماشومان دي پکې او زنانه دي پکې نو کورونه خو خامخا ډک دي پېښه قوم دی قوم ډېر زیات دی او وتلي نه دي نو خامخا قوم پروت دی چې هغه ډزه راوکاندي نو کور لګي باید چې دا قومونه نور ونه ځورول شي ماشومان دي زنانه دي او دغه زمونږ کوزي لارې چې دغه حکومت لاسه بند دي او دغه لارې په مونږ بندې کړي بل خلافت خو هر ځای کې دی خو دا ليارې په موږ باندې داسې بندې کړي چې دا قوم چې دوه سره وليار دی موږ بيخي وليار نه يو موږ خو هر ځای قوم چې راځي هر څوک راځي هره ډله راځي هر سړی راځي موږ قوم يو موږ قومونه يو دا قومونو تنظيم سره څه اړه نه لري خو دا حکومت ته بس موږ باندې دا ليارې بندوي او سامانونه مو وي او سامانونه يې بس کيستلي دي او دې مخه لرګي هم نه پرېږدي نو بس زرمونه دي او خورا مو سره شي بيخي بس نور دا به درته ډاډه ويلی شي چې د خلافت مجاهدين دلته ګرځي